یل ته به کوم کتا زمانہ بل مددگار ونیو بل خدای دی ونیو زمانہ علاوه زب یونی او ګرځوم تعالی راجل خانی ان جلیانونا جل خانی تبلیکم قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام ویله ای اجل ته مليږي اگر کزرا شما بشی مبین خکارا دلیل او حجت سره قال فاتی بی راوړه کنه ان كنت من الصالحین کته رښتیا وای همسا وګرځولا و فیضا یسربان مبین ناصب دین اجدهر او خمار جوړ شخکارا حیتن جان والله مدبرن من ویلو مخکې چې په وجود کې څه په وجود کې خامار دی په حرکت کې چمچمار دی اسی خو مار دی په مده ورسېږي مار عام نوم دی په ټولو باندې اطلاق کیږي او په حرکت سریعه کې څه ده چمچمار په شان دا نری مار چې ته لیدلې دي هغه له چمچمار او دا غټوالی دومره غټو خامات ډیر نشي خوځیدلې دا غټ والی د وجنه دا غټ شړی چې ته لیدلې کنه دي د خوځیدو نه کنه نو د قرنګي چې کوم جنو دا نری سړی چې بدن نری وغه ډیر یلی دی را دلی چې تاسو به تاسو د زمکه نه په خپل جادو سره تاسو سره مشوره را کوي هغه ویل چې ارجه دله مولات ورکا واخو دې ولور اورول لره اولی را په کلو ملکی راغونډون کې جادوګرو را بشي هر یو ساحر سره جګه به ماهر وي راغون پر شو جادوګر لمیقات یوم معلومه په ټاکلې وخت د ورځې معلومداري د پاج د جو اختر او د ملي ورځ وا ویل خلکو دا یا تاسو راجم کیدون کې مطلب دا چې راجم شي امر په معنا سره استفهام د امر لپاره دی ښا راغون شي من با شای چې تابعداري وکړو د جادوګرو کو دوی زړه ور شو کله چې لاله جادوګر قال ویل فرعون فرعون ته ایاشته زموږ لپاره مزدوري کوم غالب شو قال و نام او و انکم یقنا تاسو ځان په هغه صورت کې لمن المقربین ان ذکر شو خلقونه یې مطلب تا چې چټي په استایدما خوشا د وګرځي یا شي ګرځي را ګرځي وا او کله چې کوم څه شي صفا کړی اسونه کله سپی کله کنه دا داشي دغه ته څوی من المقربین وای قال له موسی ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام غرزوی چې هغه تاسو غرزوی هغه تپوس کړي مخ کی کنه او مخ کی سورۃ اعراف او دغه توه کی خبره تر شوی ده کنه هغه ویل چې تر مخ کی غرزوی کومنګا موسی علیہ السلام وی چې تاسو مخ کی شي فال قرح بالهم غرزول هغه خپل بیا سیواسی او مم ساګانی ویلي به ذری فرعون ازمنه قسمی فرعون پر عزت باندې زمون په شریعت کې د بل چا په عزت باندې قسم ناروا دي شرک دی یقینا موږ به زړه وریو مثال سم وګرځول خپل امسانا چې په تل قوه تیر کړ ما یا کله درو چا جوړ کړو او پری وستل شو ورزول شول دا جادوګر سایدینه سجده کوونکې قالو ویل آمنا موږ ایمان ډول ابراهیم العالمین باندې چې رب د موسی او د هارون دی فرعون وای چې تاسو ایمان وروړي دې ته مخکې زما د اذن نه یقینا دا تاسو هغه مشر دي چې تاسو سحر جادو خودلې زړه چې پوي بشي خامخا باز پریګم تاسو لاسونه خپې من خلاف بدل بدل او خامخا باز تاسو پنسي کمند ټول لرا هغه لا زیره مونږ ته هیڅ zarar نشتا ته ډېر دبابونه کوي خو هیڅ zarar نشته لاس د خلاص چې څه کوي کوا یقینا موږ یو الله جل شانو ته واپس کیدونکې موږ ته مړو چې بخنه به الله وکي موږ ته خطا نه موږ دا خطا یاني یقینا موږ یو اول مؤمنانو نه ستاد معجزې په لیدلو سره د معجزې د لیدل نو رسو د ټولنه اولنې مؤمنان موږ یو آیا دا مطلب دی چې په امتیانو کې د پیغمبرانو د امتیانو په لحاظ سره موږ ټولنه مخکې مسلمانان یو پوه شئ د نورو خلکو په نسبت اول مؤمنان مونږ یو ګنې اول مؤمنان څوک وو اول مؤمنان څوک دي واوحینا الی موسی وای او کوم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ان اسری ببادینکم متبعون بوز از ما بندگان یقینا تاسو پسې بدل تللی شي مطلب دا دی چې فرعون بدل شي تاسو پسې فار سلا فرعون ولي ګل فرعون فل مداین په دې کلو ملو کې حاشرین را غونډون کې انسانان ان هؤلاء یقینا دا خلک چې کوم دي دا خلک چې کوم دي لا شرجمان دای وټولې د قلیلونه لکم کسان دي اے کم دی لا شپږ لکه خلکو لا کم دی و انهم لنا لغایزون یقینا دا خلک موږ غوسه کوون کړي دا ولی غوسه کوي موږ ولی زمو بی اجازه وتر زمو نو کران دی زمو زمیداران دی او بی اجازه سری ها وتی دی بل دا چې جو وی هغه شپه چې کوم مړی شو د هر کور کې په هر کور کې مړی شو نو ځکه وی لهنا الله غایزون دی خلکو زمونه دا مړی کړی دي ملائک راغلی په هر کور کې جنرال حافظ کثیر وی په هر کور کې څه شي څو ډلې وي کم کم وي درې کمې سرمایدار پکې و سیوا زمیدار پکې و او دارنګ جاګیردار چوته وای کنه او دارنګ کرسیدار هم پکې و څو ځنو شو دې ډلې وي کنه ټول می تباہ کوله ټوله کذالک د قشند ما وګړه و سره میراث میور کې دغه څونه را بری اسرائیل ته او ورپسې شو فرعون هغه پسې مشرکین سبا خطو ټیم کې نور خطو ټیم کې وای پیخ دای کنه چې دا غټای چې کوم نه اکثر ودی نور خطو پوری دغه وخت پوری دا نه راخیږي نور خطو ټیم کې جرمنو فرعون را پاز اوستر کې اوسله ولې چې وځي چې د اخلاص نشي مشرکین مشرک څه معنا په داسې حال چې داخل کېدون کې او څه شي تا نو خطو ټیم ته دغه سی وخت فلما ترى الجمعان کله چې ماخه شو دوه ډلې قال اصحاب موسی ویل اصحاب موسی موسی زمل ګرو یقینا موږ ولاند کړو ان لمدرکون قال موسی سمویل کله هیڅ کله داسې نه ده ان معي ربي یقینا زما سره رب ملګری دې زړه چې هغه ما دلارو خي معي زما سره او هارون اسلام مو سره وکنه خو معنا نه وای ځکه د جو دا خبره او تب ور باندې بدله کېدلې ده او پیغمبر اسلام الله والسلام ابو بکر سره ته ویل لا تحزن ان الله معنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ابو بکر کمال اعتماد ورنځګه معنا غم ځان سره ملګری کړي او موسی صلی الله علیه وسلم په دې خلکو باندې اعتماد نه وو ځکه او تاسو وای ان معي وای سیا ربي سيهدي وای نو کوم صلی الله علیه وسلم ته وا خپل هم سره دا دریاب فن فلقا او چود فکان شکل فی کنار ار حصہ دی دریاب کته د لازم نه کغټ غر حیا غونډي واز لفنو سم الاخرین نږدې مګړه په دغه کې نور وانجه نو مطلب ټول می تبا کړه چې اکم دې باندې چې موسی سم قوم نه وته کنه په دې لار باندې نه نو تل ټول کنه چې اشم جن لاري جوړی شوې وي چې مې ته ورسېدل نو څه شي نو یوز شو غرق او تبا شو او یا چې کم دین الله مخکې مخکې فرعون خو دنګلې دي کنه دا قوم په لارو لارو نه نوتلو فرعون اسی خدای په غر کړی دغه ځای کې وان جی نو موسی و مم معه خلاص مې کوم سره زنده ملګری ټول بیا غر په الله نور یقینا چې یا اتونه دي نه اکثر خلک ایمان وروړي چې یقینا راستا زراور دي رحم کون کړي زراور دي په نمنو کو باندې رحم دي رحم دي په مؤمنانو مسلمانانو باندې دا اکثر خلک هم دغه خلقونه د فرعونانو نه اکثر خلک ایمان راوړونکي نه وکنه دا ان اکثرون تا کې دا تکرار تکرار چې نو هر یو دغه قوم سره لګي چې کوم قوم سره دا واقع ذکر کړی دا ولولا پریو باندې نبا ابراهیم خبر د ابراهیم علیه السلام هغه چې ویل خپل پلار د خپل قوم ته د څه شي بندگی کوي ما تعبدون و د څه شي بندگی کوي ما تعبدون رب السماوات پس هاذا الجواب ليس هاذا الجواب مطابقا مع سوال لان ما يسال به عن ماهيه الشيء هغه ستا منطق دلته قران کې نه چلیږي چې ما سره څه شی سوال د څه کیږي ها ماهیت د شي کیږي پوه نه شي نو دا غلطه خبره ده ما سره صفت د کله کله تپوس کیږي او دا رنګي چې کوم ماهیت او حقیقت نام پښتنه کیږي دا هو پوه شو کنه منطقي سوال دلته مه کوئ موږ هم څه نه څه ویلي دي ښه دا مجموعه منطق موږ هم سره ویلې د چې صغرا کبرا موږ هم ویلي دا تخصیص په دې کې څه کې نشته دا د منطقيانو خپل خرافات دي منتریانو سره یاره خپل خرافات ما سره چې ګندنه ما د تپوز لپاره دي سوال لپاره کله کله چې ګندنه د څنګه د صفات نه کله کله د ذات نه کله د حقیقت نه کله د ماهیت او د وصف نه نو دا خو مطلقاً د تپوز لپاره دي کله چې ما استفهام شي ما تعبدون قالوا ان عبد اسنامن من بندگی کو غلامی کو د اسنام د بوتانو فنزلوا من غامیشیو یا د ورځ یال تزو د شپې سجدی نور تکو فنزلوا څه معنا ده یا میشه دغه بندگی کو آیات سر دورج کو لها عاکفین دغه پاره چې کوم تعظیم د پاره عبادت کوون کې ولاړ او دریدون کې اعتکاف څه شي دا وایي اعتکاف او ویلی ابراهیم علیه السلام خبر راکې ما تعالی سونه چې تاسو بندگی کوي تاسو یې تاسو پلاران په خواني یقینا دا ټول زما دشمنان دي کله چې قیامت راشي ما سوا در رب العالمین نه اغزاد صفاتونه در رب العالمین ذکر کوي اوس الله جا غزا دې خلقني چې زوی پیدا کړي ماغه ماته لار خي هغه ذات دې چې هغه ماته ډوډۍ راکې او برا کوي هغه ذات دې چې کله زمري شي ماغه ماته شفا راکې هغه ذات دې چې ما بوجني ابي امي بامي ژوند کوي والذي هغه ذات دې اطمعو مشر ما ماجرا پورز د قیامت کې یوم اورج لا ان فایده بن رسید یوم مال او نظامنا الا من الله مگر هغه چا ته فایده ورسې چې څوک راشي الله مخ ته بقلب سلیمه هغه زړه سره چې د جنونو د بچو د غم نه خالی وي د خزو د غم نه خالی وي یا بقلب سلیمه هغه زړه چې هغه چرندونو روغ رمټ وي د بدعات او د شرکیاتو نه د ګناه کبیره نه دا سلیم او سالم زړه د څه د سالم زړه الله اکبر ورور چې نن په منځره د سي نفسي کنه او معیره بي ذکر ما خپل تو ذکر کوي شرطن خو ته پوه نه شې ما خیال لري ما شرو چې موسی سم هارون دوړ څو ورونو ان ما یا غا ځان سره غاسم چې کوم نه سره تابع کړي خود ابو بکر صاحب خود چا ورور نه دی د نبی سم ورور خو نه دی کنه خو ملګری دی ځکه معنا وایي حال ينصرونکم استاد سره کومک کولی شي یا چې د خپل ځان لپاره کومک حاصلول شي بدای نه انتقام او بدل الله نه غسل شي فکم کبو فیها او سرکونډه بکړې شي دیو فیا بری جهنم کې دیو هم والغاونه مشکان او ګناګار هم کوم کې وڅمانه ته سرکونډو جهنم ته بچګندنو واچول شي وای نشي وجنود ابلیس دار ګلاخ کا دی ابلیس ټول قالو جو وای وان فی آیات تاسو په دې کې وایي جګړه کوي تالله یقینا قسم په خدای ان کنا لجی ظلال مؤمن یقینا موږ په کار گمراهی کې زګه چې موږ تاسو برابر کړی رب العالمین سره و ما ازلنا الا المجرمون موږ نه گمراه کړی مگر مشرکانو یا نه گمراه کړی مگر چې کوم نه مجرمانو وما ازلنا الى المجرمون فما لنا من شافعين نشته موږ لپاره سفارشان اوس ولا صديق حميمان نجرم د شي دوستان لرو مهربان او داري ګرم فلو ان لنا کردن کوي موږ لپاره واپسې دنیا ته موږ بشوي وي د مؤمنانو نه یقینا پرې کې نه نشانه د الله قدرتونو نه اکثر خلک ایمان وروړون کې یقینا رب تاسو له رحم کوون کې ده درو نسبت کړو نوح عليه السلام قوم چې د پیغمبرانو خبره یو پیغمبر انکار د ټول انکار وی او سویل هغه ته اخوهم رو نسبی دا غنوح اسلام ولی ځان نه بچ کوي شرک نه ولی ځان نه ساتي د شرک نه ولی نه لګي د الله نه یقینا زی ما تاسو لپاره رسول امین تاسو د خیر لپاره الله رسول علی کلمه امانتګری ما وی لګي د الله پاک نه شرک نه ځانو ساتي واچو ني زما تابعداري کوي توحید ومني دارنګي سنت د پیغمبر ومني او سوال نکوم از تاسو نه لې په دې تبلیغ دین باندې څه مزري لره نه یې مزری زما مگر په الله باندې چې رب العالمین دې ویلګې د الله نه ګناه کبیره نه ځان ساتي واچو دین په نور اعمال کې زمانه چې کوم زما اطاعت وکړي مخکې تق الله فی ترک الشرک رسل فتق الله فی ترک المعصیه قالو دی ول انو من لک یا موږ ایمان نوړو ستاسو خبره او تابعداري کړی دا ستاسو چې کوم دې سپکو خلکو څه جلاګانو څه مچانو څه مسکینانو غریبان دا ستا ملګری دي نو د جګړو غټ خلکو مونږ په کې ونه لیدو یا حقیقت کوم د چن نسب ولا سړی هم کنه نو بی دینه سړی په نظر کې غس پک کوي اگر به سړی سي په خپل بدل وو ابو بکر صدیق لوی سړی دی عمر فاروق لوی سړی دی دا رنګ چې کوم نه سره عثمان رضی الله عنه نو چته خاندان سړی دی خو بیا هم د کافرانو مشرکان په نظر کې غس پک کوي ارزل تزکوي قال ویل و مال می نشته علم زما په ما پاغه سبن چې دیو کوي ان حساب نه یې شاو دې مگر الله باندې کې چې تاسو کوی به ان نه مز شرون کې مؤمن الله ان نه الله نظر مؤمن نه مز مگر ایرون کې ښکارا قال جو الا لم تنتهي کما نشئ نوح خامخبت شي من المرجوم سمسار پرشونه قالوا يا رب ان قومي كذبوني كرن دي قوم زما تکذیب وک فافتح بيني وبينهم فتن يا الله فیصله راولي که زما جو مس کیو فیصله د عذاب سره ونجني خلاص میګه چې وما ما یز ما سره ملګری چې څومره دي مؤمنانو نه خلاص میګه راځي چې څومره فی فلک المشهونی او پاک کیسته کې ډک و د خلکو نه بیا غر کړ بعدو دین رسل باقی نور خلک پاتې یکنن پرېګ نه خدای نه اکثر خلک ایمان وروړي چې کنه نفس زرور او رحم کوونکې تکذیب کړو دروغجن غنلو عادیانو د پیغمبرانو خبره درو غنلو اذ قال پاو جو ویل غو تا خو یو رو دا وی هدا اسلام ولې نه دی گئی ان لکم رسول الله من فتق الله واچونی سوال کوم از تاسو سنا علیه په تبلیغ د باندې مزدور لرا نه دی مزدور ما مگر پر رب العالمین باندې دا شپه خبرې معلومیږي دا چې د ټول انبیا او رسولي مسلې دي او په دې کې دین چې دنو څه نه نو عاشر انبیا دینونه واحدنا دینونه واحدنا پوه شئ دیننا واحد دین یو دی نو ځکه چې دا خبره ټول کوي او بل دا شو تبلیغ په پیغمبر باندې به فرض عین شي کنه شي څه بشي او په فرض عین باندې زمونږ فقها ټول لیکل دي فرض عین باندې پیسې اخستل اجرت اخستل حرام کتوي دي په سړی باندې څه شي یو کار فرض عین موس فرض عین دی کنه دی نو ته خامخا به کې وروره موږ چې کوم نه پتا باندې فرض دی یو سړی په دې فرض عین او سلام مزدوری اهلین حرام قطعی اتبنونا بكل ريح آیه تنتبسون ایا تاسو آبادی کوي بكل ريح په هر غونډې باندې زیو چت زیاغه تجنن ریو وای غونډې او دانګي په لارو کوڅو باندې ایا هغه سزبانی چې کوم هغه د دې درو په خلبانی هي کوم زتا چې لکه دریتا د دغه نه نوتی کنه راغان شو ها د درې په خله کې نو دیو بجې نن غر غر قلاونه جوړ کړي او چې څو په دې دره چیرې را چیرې دل کنه نو غو باندې بټو کټه کړی کولې نو وهل ټکول شو دانګي به عزت کول شو دا غریو دې تام وي ریو غونډه ریو معنی د درو میز او دانګي چې کوم نو ریو خجی مسانی څه مانو مسانی حوزونه سرداب ورته وای پرچوان ورته څه وای سرداب لکه افغانستان کې دا قانون دی چې کومنو د کوټي یا ته څه جوړ کړي یو لوی یزه جوړ کړي دا چې غټ حوز دی او بو توار ته په دې کې جمی کې کنه او یو ګل چې کومنو براشي نو هغه دوه درو د پری دی نو هغه کنګل شي بیا به وبو تواړی نو هغه چې کوم دغه پاسه دوا غزه د شي اندازه کینو حتی دا د کوټه دا برسته ورسي دا ټول څه شي د کنګلو نه ډک شي نو دې ته کوی دا څه شي ها ها اے ضربتم بسیات ضرب الجبارین ابن جوزی او معنا کوي وهل چې کوي تاسو وهل کوي په داس حال کې لکه د جبارینو په شان تا جبارین ځان خوخه سرکشه سرغړون کې هغه د جبار وي ویل وی د الله نظم او منی وتقوا الذی امدکم ویل وی دا ځان چې امدکم جاتواله کړه تاسو را دي ما پاڅ باندې تعالی مون چې تاسو پیږي امداد سره کړه امداد جاتواله ته وایي اما دون زیاتواله کړی تاسو پر بیانانو چرپیانو دلی زامن او جارنا تینو باغونه وایو چې نه نه خاف علیکم زیرغنا په تاسو باندې عذاب یوم عظیم عذاب دلی ورځي قالو سواغن علینا برابر دې په مونږ باندې आवाज تا ایا ته واس کيو کنه کې کته واس کيو کنه کې ان هاذا الا خلق الاولین نه دې دا مگر په فانی خلقو ایو عادت ته یا دروغ ده خلق الاولین دا معنا ده چې خوې د پخوانو یا عادت د پخوانو و ما نحن بمعذبین او نه یو مونږ عذاب راکړې شوې فکذبوه هغه دغه تکذیب وکمنګه هلاک کاغه لرا اقرام پرې غاتو یا اکثر خلک نه پوي اکثر خلک ایمان نه وروړي جمهوریت جمهوریت باندې سره سم دا د تندر گزار دي سې په جمهوریت و ما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک له العزیز الرحیم کذب تکذیب کړي سمجانو د پیغمبرانو خبره کله چې ویل او تورون صالح علیه الصلاه والسلام ولې نه لري نه لکم رسول الله فتقوا الله واچونی ما سمول ابن اجر ان اجر نه مزرز ما مگر پر رب العالمین باندې اتو ترونه پری بخو سره شی فی ما پاس کی جاونه دلته استعامل بیغم بیغم کی کم نعمتونه چې دلته دي ولی په دې کې به تاسو بیغم شئ څه هغه باغونو کې وایي نه غچونو کې وزرو نه دارنګي فصلونو کې بنخلین تلوا هزیمه او دا یا کجوري تلوا چې دا هغه میوي هزیمون ډیر نرم دي شو کول کې ډیر آسان دي وطن ایتونه توګه تاسو نه جبال د غرونو نه بوتان کوټي جوړول لپاره فارین ډیر په نشه نشه کې یا ډیر په مهارت سره فارح منا اشر بتر آیات حاجقین بنحتها اشیر معنا څه ډیر مشروط ډیر چې کومره متکبر او دانګي ډیر ماهر فتق الله واچونی الله نو یې غزما ومني پرونه ضرب مومن خو بچا کته لې کنه هغه دغه پانه چې دا غان رنگینه پانه هغه کې د جو دا کورونو نقشې استلې دي په دې غرونو کې چې کوم څه دي الله جنا کسان چې فساد کوي پس موږ کې اصلاح نه کوي اسکلا خالو جو انما انت من المسحرين یقینا ته جادو کړی شو نه ما ته نه ته مگر بشر زمون بشان د فادي بیا چې یو دلیل پیش کړه کتر اشتیا وای هغه دغه اوف دی لا شرک نه لري پر دوګوس کولوار دي تاسو پر هم دوګوس کولوار به یو ورځ معلوم ولا تمسو مر سودی د تکلیف وبن استغلا عذاب دغه لوی ورځي فاقروها هغه چې نن ټوټه ټوټه کړه دغه وخه الله لکړه یا چې نن په خو باندې څکړه چې عذاب راغی فاخذهم العذاب یوم جل عذاب یتنا بیگ نه نشانی وی نه چې اکثر خلک ایمان وروړي چې اپنا رب تاسو را ورته رحمت رحمتونو خوند کذب درو نسبت کړي درو تاسو ته سلام قوم المرسلین پیغمبرانو د خبري کله چې وجو تا خو هم یو مشفق سړی دجو اخو دلته اخ په معنا شفقت سره دی او نسبی ورور نو دا ښا اخو هم لوط لوط سمڅنو دجو نسبی ورنو ولیکن مصلح مو یعنی مخلص او ناصح د جزء کوتا اخوهم وی لوط لوط سامولین نه دیږي ان لکم رسول من فتقوا الله واتوني وما سرق مال من اجل نجد الا على رب العالمين اتاتون ذکرانا ايو راتل کو الکان ته من العالمین د مخلوقات نه فریده چې الله تاسو پر پیدا کړی د خپل خزونه بلکې تاسو قوم یې تیرې کوونکی ډیر بدو باران دی رولی شو ان فی ذلک لا یوم کان اکثر مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم کذبا درو نسبت کړه اصحاب لای کړي هغه زندلیانو د پیغمبرانو خبره درو نسبت کړه د پیغمبرانو خبره اصحاب لای کا د شعیب علیه السلام قوم دی مدین والا تام لګلو او دانګي چې کومه دغه ځنګل خواته چې اوسید هغه خواته هم لګلو اصحاب الرس اصحاب لای کا دا ټول څه شو اصحاب مدین د شعیب علی السلام دغه اصل ورور د مدین والو زګه دلته لهم اخوهم شعیب نه دی ویلې ها نو چې کله هغه غرق شوی دی نو تل دې چې کوم دوی ته تبلیغ لپاره د مدین والا چې کله غرق شو کوم خواله لاړ د اصحاب له کاغه غرق شو بیا صبر اس خواله لاړ نو دې قومونو ته الله په دا پیغمبر کړو فتقوا الله واجر ما سو مړ نه نه الا الله رب العالمین او فل کلا پورا کې پیمانه را ولا ته ګنمه کیږي تاسو توانی کون کی وزنو تل تول کوي بل قصاص مستقیم پاغه تل سره چې برابر وي اما کمه د خلکو شی نه ولا تاسو سره کښې موږ پزما کې فساد کون کی وی یا غزاد نه چې پیدا کړی سي تاسو افغاني خلک پیدا کړی دي هغه انما تنل المساهل یقنان ته جوړ کړی شوی و ما تنه ته مگر بشر زمو په شانتا موږ ګمان کو چې ته دروژنی پس کې دالې نو وروره په مونږ باندې کیسه باندې او کې قطعه یو ټوټه د بارنه کته د رښتیا ویم کی قال وی رب عالم بما تعمل زما رب کوي په پاس باندې تاسو عمل کوي هغه تکذیب کو داغه وی او نو دل را عذاب دغه د سوري ورځي د اوریز پاس راغې د سوري په شکل کې انه کان یوم عذاب یوم عظیم یقینا دا او عذاب دغه ورځي ان فی ذلک لا یوم کان اکثر مؤمنین ربک الله هو العزیز الرحیم وانه لتنزيل رب العالمين یقینا صداقت د قران اته واقعات د پیغمبرانو ختم شو او وانه یقینا دا قران چې لا تنزيل رب العالمين نازل کړی شوی دی رب العالمین طرفنا نزل به روح الامین او نازل شوی دی سره را کوز کړی دی لره چا الروح الامین هغه جبرائیل چې هغه مونږګر دی قران صداقت د قران دی کنه او زګه په صفات د څه ذکر کوي الامین دې کې خیانت نشته نزل علیکا فواه قلبک معنا دا دی ابن جزی وای نازل کړه پتا باندې او استاد زړه چې کوم دل را یاد ک علا قلبک ای فواه علا قلبک استاد زړه ته جن خبره کو زکړه څه د پاره دې تکونا من المنذرین دې پاجت ایرون کې شي بلسان عربی او په جبه عربي سره چې هغه واضح او مبین دی و انه یقینا دا لفی زبور الاولین د دې مضمون د دې حقانیت په خواني صحیفو کې هم دی او بل اولم یکل لهم آیت یا د دې د حقانیت لپاره د لپاره دلیل دا بس نه دی چې یعلمه پی جنې د دې حقانیت لره څوک علما د بنی اسرائیلو د بنی اسرائیل علما او پی جنې کنه ولو نزلنا على بعض العجمين کمن نازل کړی دی لره په بعض عجم باندې او لستلې په دی باندې هغه چې جو ما کان نه بودیو به په دی باندې مؤمن ایمان اورونکي کذالک دا قرین سلط نو مان نه استلې دی لره چې یعنی د دې انکار او تهذیب یعنی تکذیب او دا رنګ دا انکار زرونو د مشرکانو کې ایمان نه وروړي په دی باندې چې ویني عذاب دردناک لره نه را بشي دغه عذاب نه صاحب او دی به خبر نه او بیا به وای هل نحن منظرون ایا یو منګه مولات راکړې شوې مقصد دا چې موږ ته وڅو مولات راکی ایا زما زاد جوړ زړه غواړي افرای تای متا نام سینینا ایا خبر نه ته ان متا ناهم سینینا کزه دیولا مزید خوندونه د دنیا ور کمالک څو کاله ثم جاءهم بیا راش دیو تما غذاب چې دوی سره وعده کیدل شي ما غنان هم د فبنه کې دیونه فائدہ به ونرسې دیو تاغه چې دیو هغه څنګه د دنیا حاصل کړو ما کانو هغه چې مرته جوتا دا خوندونه د دنیا ورکړې شو او ما الک نو من قريه او ما نه جلا کړې چې یو کله مگر شتاغه لپاره ایرون کې ذکر د پر د پند او عبرت و ما كنا ظالمین یوم ظالمان و ما تنزلت به شیاطین او حقانیت او صداقت د قران په بل طریقه و ما تنزلت به شیاطین دا قران نه جوړې شیطانانو او نه جوړه کوشي په دې سره شیطانانو او نه غوډ پر دا مناسب دي چې د لخل وروړي ولا وما یستجون تاقل لري ولی انهم دا شیطانان ان سمې د قران دا وریدلونه الله ما زولونا هغه څوکړي شوی ستا قوم څه اپیسه ها پیران دي وان زرا شیره د قلق ربینا خپل قوم قبیله ولوی روا ولی چې پیر کله جوړ شي نو څه مرید په خپل جوړیږي وان زرا شی او دا محمد رسول الله قوم څو د ټول دنیاوالو د قریشو د اقوا اطرافي کافرانو پر قریشو پس بنان حرام دي کنه د حرام من جورانو کنه زګه په دیو باندې د ټول حسن زانو نو قریش کله مسلمانان شي ټول خلک به مسلمانان کی زګه پیران دي ما ویل کنه پیران نه پی پیران پیجنې پیر معنی څه یعنی خلکو په دیو باندې حسن زانو زګه وای وانځ دا شرط کلا قربین باعتماد خلک او کله چې کوم جنو په کلی کې چې باعتماد سړی استاد مسلک ملګری شي ټول خلک بیا څه کیږي ملګری کی وانزل اشیر د قلقربین ما تاسو ویل چې تبلیغ سو مراحل دي شپږ مراحل کې چې کوم نه دا څو مرحله وا وانزل اشیر د قلقربین دا دریمه مرحله ده او څلورمه مرحله هغه څه شي انی سمع لمازولون انی سمع خو مطلب غوږی خوستلو نه معذول دی چې کوم غوږی خوستل د پاره د قبلولو دی کنه او کوم غوږی خوستل د استزاد لپاره یو ورانی کوي کنه او کنه انی سم یا کوم سم دی د قبلولو سم ما چې کوم نه دا نه کوي او که کوي نو شي چې کوم ټوکو د پاره مسرو د پاره کوي دا ظالم او ولا حضراتون راځي کنه او فاوري هو دغه ټوکې مسخري په پوری کوي کنه واقفی جنا کلمه تبا کرنا المؤمنین او تر راکت کا وزر خپل هغه چاته چې ستا ملګری د مؤمنانو نه خپل ملګری سره بچته د تبلیغ او د دعوت آداب ذکر کوي قران واقفی جنا کلمه تبا کرنا المؤمنین فینا سوکا کله ملګری ستا خبرونه مني ملګری خو به خامخا مني خدا مشرکان چې څوک ستا خبره نه مني ستا دا قوم قبيله ستا خبره نه مني نو ته به بیکار سره کوي فقل وایبا انی بری مما تعملون زبی زار امام ما د هغه څنګه چې تاسو عمل کوي نو بیکار به سره وکړه اول به ویره ویره ویره چې ونه شو نو بیا به څه کوي فاغه ذات باندې چې هغه زورور دی رحم کون کې ذات دی الذي هغه ذات چې را کحینه تقومو یی تعالی را چې کله په منځ ودرېږي یا را کین تعالی حینه تقومو کله چې د خوب نه را پاسيږي یا را کین تعالی را چې کله د جرن سجدې نه را پاسيږي وتقلبک فی الساجدین او یی تعالی را چې کله ته اوړي راوړي د منځګزارانو په منځ کې امام صاحب ته وای نو کله چې ته اوړي راوړي دی او رکن نه بل رکن تا بل نه بل تا بل نه بل تا فی ساجدینا د خپل مختجانو په منځ کې هم زینم زمانه ته پټ نه مطلب دی انه یقنن اغا خدای هو سمیع اغا اوریدون کې علم پوی دی قبلون کې پوی دی هر نبی او ملامن تنزل شیاطین خبر نه درګم تاسو ته پاو چا باندې چا نازلې شي ورزي او د ملایکو خبري اوري او یو خبره په ګرشته یو یو کم شل په کې دروغ او دغه چې ګندنه اوریدل د قبلولو لپاره نه نه کنه څه لپاره د خلکو د ګمراه کولو لپاره دغه شند کاهنان تبا کول لپاره اوریدل هغه به بیا وړل او کاهنان په غو کې به ویلي اکثره کاذبون سلو کی و خبره رښتیا یو کم سل دروغ وي حدیث کې راځي بل دوی مډاله چې کوم د شیطان ملګری وشورا او شاعران دي دا سندرغاړي دي کنه دا جرمنو سره وتا نن سبا او تاسو وای دا خلک ها پنکارا پنکاران دي پوه نشي شیطانان دي وشورا او هغه جرمنو فنکاران یتبعون غاونا دیو پسیزی هغه گمراهان تابعداري کوي د شاعر څوک کوي الغاونا گمراه سره علم ترایت نه ګوري انهم یکنن جو چدي فی کل وادن په هر نوع د کلام کې په هر چې کومو کلا کند کیه هیمونه حیران دریان ګرځي بل ته وای په خپل با نه کوي وانهم یقولون دا خلق وای بل ته سخاوت وکا سخاوت خشه دي شجاعت وکا شجاعت خشه دي په خپل نه کوي مولا یفعلون هغه چې جو په خپل نه کوي پوښي دا د شاعرانو صفت اوس دا کم شاعران دي دوه قسم شاعران دي یو مسلمانانو شاعران دي او یو د کافرانو د بيدینانو دي نو د مسلمانانو شاعران چې کوم په شعر کې د الله صفاتونه کوي د پیغمبر صفاتونه کوي دارنګ د دین صفاتونه کوي د مشرکانو د اعتراضونو جوابونه کوي هغه په دې کې نشته کنه الله مطلق شعرا ویلي الله به ته مستثنا کوي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایماندار دي وعملوا الصالحات عمل صالح کوي ایمان مطلب توحیدی اشعار دي یو عامل الصالحات یو دانګي چې د سنت مطابق اشعار دي وذكر الله كثيرا الله یاد ډیر ډیر د محمد رسول الله صفات د الله صفاتونه ذکر کوي وان تسرو او دانګي انتقام اخلي د کافر نه من بعد ما ظلم او پس داغه نه چې دی باندې ظلم شوی دی څه معنا لکه یو کافر د اسلام په حج وکي د مسلمانانو په حج وکي اشعار ویلي دي دې داغي جواب کوي لکه حسن بن ثابت شو عبد الله بن رواحه شو کعب بن مالک رضی الله عنه شو عامر بن اکوا شو دا د پیغمبر صلی الله شاعرانو کنه او دا خبره هم پیغمبر صلی الله تکړه واجه حسانا حسانا وی ولا دا په دې خلق تر معنی څه باندې او والله چې لکه تر دومره موثر نه واقعي لکه څنګه چې دخلي د اشعار باندې شګندنه دی دومره خپکیږي اللهم ايده بروح القدس امر اسلام بدرام تکولا یا الله پګټ مضبوط کی پروح القدس سرا حجوت محمدا برا تقیا حجوت محمدا برا تقیا او ته چې دنو حج وای د محمد رسول الله او تاغه سره چې کوم نه هغه بر دې تقید او بیا چې کوم دینو چلے هغه بیا دغه خپل شعر ډیر وګد شعر دی وای چې فاجوت محمدن فاجبت عنه وعند الله فی ذاک الجزاء تا دغه حج ویل د ما در جواب موک یو ځل کې عباس ته وی یا رسول الله د قریش پر رات کې شعر نه وایم ستاد دې قوم پر رات کې وې زم په کې په قریش کې کنه ما صاحب څه کوي وې تا به د شوبا سم د قریش د میز نه چې لکه څنګه چې دا خزه وړاږي کی کنه او د وړونه دا یختو باسي کنه د قصې بزتا او باسم وی ویان بس صحیح ده نو بیا د شی دغه په حجو کې بیان کړ پوه نه شي عبد الله بن رواه بشیر ویل کړه وای وفینا رسول الله یتلو کتابه اذا استسخلت بالمشرکین المزاجر نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا دغه چې کدن اشار پیغمبر سم په مخ کې بویل کېدو پیغمبر سم مو مسکی کېدو کله به سار منځ کې روستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بناستو حسن سے بشار ویل او پیغمبر سم مو ته مسکی کېدو یو ځل منبر ته خدره او عمر رضی الله عنه را دیو زشار وي په منبر باندې هغه ته د بد بد سترګو تر واړو دا ته څه کوي مسجد نبوي کې د محمد رسول الله په جماعت کې او په منبر باندې نازل شعار وي هغه والله ازما په خدای قسم ستانه چې څوک بهترو داغه په مخ کې ما شعار ویل دي ته به ما سمانه کی پیغمبر سم په مخ کې هغه سره روان شو څو ته ونه ویلې دا شاعر چې کله شعر کې چې کوم دی الله پاک او د پیغمبر سم صفت کوي د الله د صفاتو په باس کې نو الله چې دغه خلق وسيعلم الذين كفروا ظلموا زر دې چې په پیجنې په یو بشي هغه خلک چې هغه ظالمان دي ايام منقلبين ينقلبون په کوم ځای د ګرځیدل باندې دی اوړي نو کوم ځای باندې ګرځي نو په دوالته ولګي بیا وایي دا یو قسم زجر او تخویب شپه اخره کې بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النمل دا مکی سورۃ ده دعوه د سورۃ نه کده المغیب د غیر الله نه او سلامت چې نه راغلی مستفین ده مقصد دا ده پیغمبران اولیاء د جن وقدار متصرف نه دي او نه او غیب دانو دانګي عالم غیب دي نو دا دوه مسلې په دې صورت کې تفصیلا او دا غیر لپاره چې ګنو دلایل پیش کوي عقلي او دارنګ نقلي بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن دا آیاتونه دا قرآن دی و کتاب دا کتاب چا واجه کتاب دی هدن دا هدایت دی وزیر پاد مومنانو الذين كسان دي يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه زکات ورکړي دوی چې په آخرت باندې یقین لرون کړي ان الذين كنا كسان چې مان لري په آخرت باندې موږ ستکړې دي په عملونو چې دې پرې کې حیران دي اولائک الذین لا خلق اشتروا پر بد عذاب او دوی چې په آخرت باندې کا په آخرت کې توانیان دي و انک لتلقى القرآن یقینا تا ته محمد رسول الله در کول کیږي قرآن در په شوی قرآن ملتون د چا د خوانه دا غزاد طرف نه چا حکمتونو خاوند علم پوی دی هر کال چې د الله جل شانو حکمت وي اذ قال موسی وکیل موسی علیہ السلام خپل کوروالو ته ان انا سنار مولد ور زر دې چرا بشما بنا داغه نه به خبرې نه خبر براوړم دغه ور د خوانه سره وړم شاید چې زرا وړم کنه ساعتی کوم نه به خبر او آتی کوم بشهاب آیا براوړ ما هغه بل شغله قبشن چې هغه تجربه تلوازه وای لعلکم تستلون دې لپاره چې تاسو د تودشي نه یې سم ده ها لازم غي سم دغه دلوازه خلاص شو باز ستاسو پښتو او څه پښتو نه غو افغانانو پښتو سره پښتو دا معتبر دی بشهاب قبس لعلکم تسلون دغه پاج تاسو څه شي تاو دشي فلما جاء کله چې راغله دغه غزې ته نو دی आवाज شان بوري کمن فی النار یقینا من ان بوري کا برکت واچول شو او خیر پکې واچول شو چاته من هغه چاته چې فی النار دور په خوا کې ولاړ دی نار نمرا نور دی ها په ګمان د ور کې راغلی او کنه څنګه من فی النار وې دی یا من هغه څوک چې او فی الناری په طرف دور کې ګرځیدا دور په طرف کې راغلی وي او زما سه بچ کوم نو پیغمبرین ته ملو شو دا غینه چا چا بیر څو فرشتي دی هغه د پاره هم برکتونه دی وی ایا من حالا دلته کې چې کوم هغه زیر نو دا هم برکت دی او چې الله رب العالمین دی یا موسی موسی انه ان الله خبر دا رسول الله مزر او رحمت نو خوان واچ او غزا د امثالی کله چې ولید هغه چې کوم خو زیرا کانه جان ته پیدا چمچمار دی والله مخواړو مزبران پشاش ولم راکب دی خونه کتلې مصاب مې رګا یقینا نه رګي زما په خوا کې پیغمبران الا استثناء من قطر دی لیکن چې څوک ظالمي هغه به رګي هغه ظالم هم چې کله چې د ظلم په ځای باندې چې نیکی وکي نو بعد سو ان فینی غفور رحیم دا غي نام بیا یې رج تخت ته پیغمبري او زما خو راغلی او ظالم هم نه نو ته ولې رګي دایره وڅواله موسی اسلام دا ایره طبیب ایره وا او دا رنګ تحت الاسباب ایره ګره دا شرک هم نه دی خو الله وی چې دا مناسب په دې کې نه دی او الله نه دی ولی زما خاله چې راضی زما خاله چې د بل چا نه با نه یریږي خو نه شي زما خاله چې راضی وي د بل چا خبرې مکوا وجهدوا انکارو کوي معجزو نه واسطه کنه دا سره دین چې یقین کو پریو باندې نفسونه زړونه دجو دا ول انکارو کو ظلمات مولوا دا وی ظلم او سرکشینا وګوره چې رقم شو اخر انجام دي فسادیانو دا یو دلیل نقلی ولقد اتینا داوود او سليمان علم یکنا ما ورکړ داوود او سمتا سليمان سمتا علم وګوره د موسی سم احکام دې پر ذکر کړه الله پوښ عالم الغیب نو هغه څه خبر جوړه دلار شي منو زما پیغمبر کېږم لاړ او ویری د خپل افسانه او که چې تاغه عالم الغیب وین خپل امسان ولی لید او داوی چې امام زړه امسا ده کنه ولقد اتینا کنا مور کړ داوود اسلام او سليمان اسلام د علم د نبوت او د شریعت علم او قال دی ویل دوړ الحمدلله حمد سنا خاص الله لرا غزا چې فضلنا موږ فضیلت ور را کړی دا کثیر مې باندې په ډیرو مخلوقات باندې د مې باندې ګان خپلونه چا مؤمنان دي و ورث میراث یو د سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام په نولس زمانو کې سليمان عليه السلام میراث ور شو د داوود وقال ولیا ای الناس اے خلکو علمنا منطق الطير امن ته خود لشي دي خبرې د مرغانو مرغانو خبرې من ته خود لشي دي منطق الطير د مرغانو منطق د مرغانو څه منطق من ته خود لشي دي د مرغانو منطق خبر مراد دي منطقان دغه ځکه هم غلخري وای چې کوم انسان سره د انسان خو سیادو کې داري وای دا چې کوم جنو د دې وای دا ذاتيات دي ذاتيات دا وړه چې دا خاصه په دې کې شته په بل ځکه نه اشتره وای څه شی دی حیوان نوتق ما هذه تشخصي دا یو حیوان دی چې ناطق دی ها ودا د دې چې نو ذاتيات په بنور کې نشتا قران وایي چې نو منطق طویری ناطق مرغان هم ناطق دي نه دي ها کنه دي او کته چې مرغان ناطق نه دي نو د مرغان ولی حقایق خودي کنه دي نو د مرغې حقیقت را توخه اجرات څنګه دي دا څنګه دي دا زه انسان خو شو حیوان ناطق شو بکر خان خو حیوان باقر شو حمار خان خو جرمن څه شي حیوان ناحق شو خدا را ته وای چې دا مرغې څه شي شو حیوان خو دې خدا بل جز چې کوم دغه ذاتيات بچي دغه ځکه بیا صدم تشین دی امتیمه سه وي منطقيانو دغه ځکه څه منطق کوي مرغانو خبري هغه چې کومنو او ته وخو دي وو چې نام تر کړې شوی دار شي نه یک نندا چې کومنو د الله لوی مهرباني دا فضل مبین خارا مهرباني د الله دې په موږ باندې شکریا به تور شکریا دا وای ګوره دی خو وراثت میراث د دنیا نو ولی که د دنیا میراث وي نو د داوود سم ټول ځامن به یو شانته میراث واره وي دا نه چې صرف سليمان دی او نور غني نه دی خدا میراث د دین دی او د خلافت میراث دی خلافت هم په دین کې راځي او نبوت او دنګ علم هم په دین کې راځي نو د دین میراث الله تعالی چې ورکه غل ورکي ناغه ترکه نه دی چې تقسیم شي لاري چې کوم څه ودلتا ماشاء الله مولانا مرحوم الله دې غریق رحمت شي لاري چې ماشاء الله مولانا عالم دی ها میراث چې کوم دینو د مولانا مسیح الله صاحب مولوی صاحب ذکر الله واخست دا خلیل شو عظما صاحب دا نور څنګه مونږ دي دا هدایت او کفایت او څه شي دي کلم الله دې څه دي نو دیو څه علم نه کړي هغه لته دنیا خدای ورکړ مونږ یې څه کوو پوه شو میراث اوس که څوک دا وایي چې د مسیح الله مولوی صاحب دا مولوی مولاتو دا څو دا هم دغه هغه ذاتی او دغه صفاتو په کار داري چې دا چې نن یو شان تقسیم کړي وي نو دا د خدای تقسیم دی د مولوی صاحب مسیح الله تقسیم